ته چل وسره کو وی غولا ولا وی غولا چې ما خام وړه واړي هي تاسو درو د شي د ور سره لګو اوا جو چې در بیا پخیږي را کیږي چل ورو کاله الا واذا دخل ضيفنا کله چې بل مزم راشي نو فاطف استراجا دیو بمړه کی و اریه ان ناکل اصلاف باندې تقسیم ک درې سو سره یو درې سو سره بل درې سو سره بل دا دا دا باندې نه دوه ډوړې دي ګر حساب وته باندې درې ډوړې دي دا د څه کارو خیر ته خوشاله شي او دوه په فرق مړی نو چې درې وته کینې یو ډوړې به وکړي نو گزاره به وشي لکه دا یو بینما نحن فی سفر مع النبی صلی الله علیه وسلم موږ د نبی اسلام سره په سفر کې روانو اذ جاء رجل على راحله اللورال يسعي فصلى خپل باندې فجعل يصرف بصره يمين وشمالا شروع شو اړو راړو خپل نظر خي طرف غس طرف تا فقال رسول الله نبی اسلام دې پیش چې دا سړي د کار نه څه وي د دې دا سورلی سره ده د دې د کار نه د دې سورلی ځان لګوي فقال نبی ته من کان معه فضل ظالم چا سره چې زیاتی سورلی وی فل یعود به علی من لا زار لو ا چا دی ورکی چې دا بالکل سورلی نشته وان کان لو فضل من ظالم چا سره چې زیاتی خوراګي د فل یعود به علی من لا زاد لو ا چا دی ورکی چې دا زیاتی نه فذكر من اصناف المال د مال نه څو قسمونه ذکر کړل ما ذکر فی چې ذکر کول حتا را اے را تر دې پورې چې موږ خدای یقین لري چې انه لا حق لاحدنا لاحد منا فی ظل چې موږ کې د اچاو په زیاتی کې څه حق نشته دا ټول ټول چې د اخرت دی کوي موږ چې وای دا خو پڑھیے بھائی پڑھیے یو خبر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا راوړو به ورده منسوجا یو صادر سبحان الله او دل او په الله کې جو کړو جګورو صاحب چې راوته هغه لنګ کړو او صادر زبردست صادر فقال فلان نمنوي سړی وي اقصنيها ما احسنها دا ما تواون دا دا وړي خستره تمہارا راګه فقال نعم نبی صلی الله علیه وسلم کو والا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطوى نبی اسلام کیناستو په مجلس کې بیا پورته لاړو نو بل سوی چوری هغه راغون کړی دی ثم ارسل بیا الیه هغه صادر د تولیګ فقال له القوم خلقو ته وی ما احسن تخدو نکړو لګ سه نبی صلی الله علیه وسلم محتاج لریا نبی اسلام دا اغست او محتاج ورتا ثم سالتو تا ته وخت والد تتا تفر چې انه لا رد سائلا سوالګن نو بس کی فقالا مطلب دی پیشکالو کو نو او ته تاسو مان لک تاسو سو کی دا ما ولې چې دندا کارو کو ودا د محمد رسول الله د بدن سره ولګي دو او زما دا اراده و چې ځان لدا کفن کم ډیر خرابان ولګي دو دا ما د کفن کې دو د پاره راستلې دا زما کفنی مالوی کی چې رنگدار صادروم چې دنا کفن ګرځول شي زمونږ یو بل تنزی دی اخلاق او کردار او اعمال د خیر یو بل تنزی په خبر پین شي ارملو فرغ زادو او قارب الفراغ ختمې دوه تنزی شي یا په دې پین شي وګوره ګلګا د خپل خاندان داسې اتفاق چې په جهاد کې یا کور کې لیکي خرچه او پیسې چې خرچه دي تر نشته یو کورنۍ به ورته کورنۍ د چې دې سره نشته نو نور کسانو چې سره وچو راځي مګي راځي مګي ټول به څوک وګیا به راو شګوي دې سره نشته ټول به راو په یو لوخي باندې بس لګ لګ به تقسیم کا اغه ته کوم رسیدو او دې ته ټول سره رسیدو ټول په شریک باندې یا ټول سره نه یا ټول سره سره یې نه برکا دا څه تقسیم به کو دا څه عجیب حال کو دا څه ایثار وکړي نو چې کوم ایثار باندې و دا چې به سره عالم چا ډیر راوړو چا لګ راوړو چې راځم به کړو دا هغه برابر برابر تقسیم کړه برابر برابر یو روخي باندې پر مبګې نو هغه ته موږ رسیدو او دې موږ اکه سی واغستو نو د دې هغه چا چې ډیر راوړل شي چې دې تل لګا ایثار پکې چې خیر دې ماته دې کم ملو شو چې ما دې وو نبی اسلام دا زمانه دې ګرځي نه چې ولګي دې کومه لګي دا مطلب دی مثال شپې و چې دا یو تا وایي چې دا ولګي دې دا نه مطلب چې ولګي دې کومه لګي چې نه لګي بیا دې سره کړم باب التنافس فی امور الاخره باب دې په بیان د رغبت او د شوق کولو کې په امور د آخرت کې ول استکثار او ډیرواله مما یتبرک به د مبارک سيزونو مما یتبرک به وفي ذلک فليتنافس د برکت چیزونو باندې استکثار د برکت چیزونو نه ډېر جمع کاوه واو وای هو وای وای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشروب راوړل شه د سکلو سیزو بشری بمینو نبی اسلام دی اوس کلوانی مینه غلام رفی طرف ته غلام وانی ساری لا اوسر بنصیبی منک احد تاسو په دې ځای خپل لا ګولې دا او په دې ځای باندې زبل چا خپل لا ګول لا ترجیح نور کوم ځکه دا د برکت سي د ځان ته حاصلوم فتلو رسول الله فی یدی نبی اسلام لو خه دا په لاس کې یو چې حق تاو خو مې کته اجازه کینو د نور له کومه لکه د شي ور له کومه حق د شي دی خدا بیره خبر ده کچره دی اجازت کی نبی بلهم چې نه ورکول شي تما غنی کړي نه دا سره چې تی نه دا څه کوي قال بلا و عزتک ولنا قسم دې ستا په عزت ولکن لا غنا بی عن برکتک یا الله تا د برکت داسې را لګل له زما د دین به پروايي نشته دا د برکت سيزونه چې دنا راځم کوم د سرو زرو ملکان چې ته خدا تعالی لګل دې ما چې راځم کا الله الله را لګل راځم کا راځم کا وشورو سره په کوم کې راځم کوم والاستکثار بما يتبرك به ولګي کول لګي پڑھیے ارا سو کې ورکړه کوي سبحان الله وې اعطا ورکړه کوي د څو ورکړه د عمر ورکړه عمر الله لورکا وخت الله لورکا مال الله لورکا ځواني الله لورکا بدن الله لورکا اولاد الله لورکا اعطا اعطا اعطا اعطا واتقا او چې مشرک بیا غره نه وصدق بالحسنى التوحید تصدیق نو فاسان او یسره لليسرا یقینی د چې دم آسان بوزو اغا زای آسان ته زید آسان تیا ته چې جنت ته په جنت کې سختی نشته ده او په دمه دمه وګو زموږ دلاره آسان تیا ته دینی کارونو په دمانه آسانی دا جزا مگر دا معنا کې خدا کما مراد دا خدا غره ځان له خبر وایو کفر وانکم من سیئاتکم ان الله والله بما تعملون خبير اسی د توام چې سوچ کوي کنه چې معنا کوي نو سوچ کوي چې دا سر په نحو ریاض سره سفر وچو نه ورغو وایو کفر خو نه دی دلته یو کفر لیکل له هوګو قرآن کې وایو کفر وایي ها او اور باندې روانه ده ته روانه سوري بکرا آیت نمبر 222 خیر من شین فإن الله بیریم پاغي اجر در کوم ما ته پته دا لیکن په دې غره ډیر اجر در کوم نو ځکه مې وای چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وای ماشاء الله ولګی درته لا تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون اشکال یو ما تنفقوا من شین فإن الله بیریم